اوس د دوی مې رکو ترجمه پدې کې ډېر کسان به د پخوانو وي او ډېر کسان به د رستنو خلکو وي او څوک چې د ګسړه خاوندان دي های های د ګسړه خاوندان څومره خراب خلک دي په ګرمو بادونو او په یشیدلو وبو کې بندختی وي او د تک تور لوګي په لوخړو کې چې نه به یخوي او نه به خوشاله وي دغه خلک د دې قیمت نړومبه ډیر خوشاله وو یعنی په دنیا کې ډیر عیاش وو او په ډیر غټه ګناه باندې کلک نختی وو او دا به وي چې خګنې مونږ چې یو ځل مړ شو او خاورې واړو کې شو نو لا بیا به هم را ژوند کیږو او لا زمونږ په خواني پلرونه نیکونه هم اے نبی صلی الله علیه وسلم تور ته وایا چې وړاندینی ورستنی ټول برا غونډول شي د یوې مقرره ورځې په ټاکلی واخ بیا به تاسو اے گمراهانو دروغجن غنونکو د زقوم د ونې نه خوراکونه کوي او په دغه بګیړې ډکول غواړي او د پاسه به پرې یشیدلی او بس کل غواړي او داسې په تلوسه سکل لکه تګي او خان چې وبس کی دا به د قیمت په ورځ د هغوی میلمستیا وي تاسو چې را پیدا کړی خدای پاک وایي نو مونږ را پیدا کړی نو ولې قیمت نه منئ خدارا ته وایا چې تاسو کوم معنی رحم ته رسوي نو تاسو تر نه بنی آدم رغوي کومګه تر نه پیدا کوو مونږ تاسو ترمنځ مرګ مقرر کړی دی او مونږ د دین عاجز نه یو چې تاسو په دې تاسو غوندي نور خلک را پیدا کړو او تاسو د نوی سره په داسې شکل کې را پیدا کړو چې تاسو ته هډو معلوم نوي او تاسو ته د ړومبني پیدا وخت حال ډیر ښه معلوم دی نو ولې ځان نه پویوي خدا خو وایي چې تاسو چې څه کروانده کوي هغه تاسو راټو کوي کومونګه را زرغونو کومونګو غواړو نو هغه به چوره کړو نو تاسو به ورته هریان دریان پاتې شئ چې دا وار خو په مونږ تاوان راغې زمیدار چې خبره کوي بلکې دا ځل خو بالکل تش تور پاتې شو خدارا ته وای چې تاسو کوم یو بس کوي دا تاسو د وریزو نه راوروي کله دې ورون کی هم منګ یو کومنګو غواړو نو دا به ترخی کړو نو تاسو ولی شکر نو باسئ خط خدا وایي چې تاسو کوم اور بلوي نو د هغې ونه تاسو پیدا کړی دا کمون پیدا کړی دا دغه خمونګه د نصیحت یو ذریعه او حاجتمندو کسانو له پیدامن سیز جوړ کړی دی نو ته د خپل لوی کردګار د نوم تسبیح لولا او که تاسو پوهیږئ نو دا ډیر لوی قسم دی چې دا یو ډیر عزتمن قران دی په یو سنبال کتاب کې د پخوان لیکل دی چې د پاکانو نه سیوا هیڅ څوک ورته ګوتې ورړلې نشي د ټول عالم د کردګار د ډډې نه راکوز شوی دی نو خګنې تاسو د دې کلام په منلو کې سستیا کوي او د دین انکار مو خپل ځان لا لکه خوراکه مقرره کړی دا نو سو وخت چې روح مړی ته راوخیږي او په دغه وخت کې تاسو ورته ګورئ او دغه سړی ته مونږ یعنی د چا چې ساخیږي تاسو نه زیات نږدې یو خو تاسو مو نه وینئ نو که تاسو د چا په حکم کې نه نو دغه روح پستانه ولې نه راګرځوي یعنی بیرته ولې نه واپس کوي که تاسو په خپل وینا کې رښتینی یئ نو څوک چې په نزدېکانو خلکو کې شمیر وي نو هغه د راحت دی او خوراکونه دي او د عیش باغونه دي او څوک چې د خي اړه خلق وي یعنی مسلمانان یې خودوم نه اوچت نه لکه سابقون ناغه ته به ویلې شي چې ته پام نو امان اوسېګا ځکه چې د خي اړه خي او څوک چې د روغجن غنون کې گمراهان وي یعنی کافر نو هغه ته به د یشیدل وبو ملمستیاګانې ورکولې شي او په دوزخ کې به ورننوځي دا سم کلکه په خبره ده نو ته د خپل لوی کردګار د نامې تسبیح لولا اوس د دې صورت د لومبنۍ رکو ترجمه د الله په نام شروع کوم چې زیات مهربان او بیا بیا مهربان دی د الله پاک پاکی بیانوي څوک چې په اسمانونو او په مځکه کې استوګن دي او هغه غالب دی د حکمت خاوند دی د اسمانونو او د مځکې بادشاهي یوازې د هغه ده هم هغه دی چې ژوندون بخي او هغه دی چې مرګ راولي او الله په هر سیس قادر دی هغه دی چې د ټولو نه اول او د ټولو نه وروستی دی سرګن هم هغه دی او پټ هم هغه دی په هر څه ډیر خپوه دی الله داسې ذات دی چې اسمانونه هم ځکه یې په شپږو ورځو کې را پیدا کړل بیا د بادشاهۍ په تخ قایم شو الله ته معلوم دی هر څه چې په مځکه کې ورننه وځي او څه چې ترې نه راوځي او څه چې د اسمان نه راکوزیږي او څه چې ورته خیږي او هغه در سره مل وي هر ځای کې چې تاسو یې او هغه تاسو ټول کارونه ویني ګوري د اسمانونو او د مځکې بادشاهي یوازې د هغه ده او ټولې معاملې به الله پاک ته پستانه ځي یعنی واپس کیږي به هغه ته هغه شپه په ورځ کې نه نباسي او ورځ په شپه کې نه نباسي او هغه د زړونو پر ازونو خو په هده تاسو په الله او داغه پر رسول ایمان راوړی او د هغه مالونو نه یو برخه خیرات کړی چې تاسو یې پکې د نورو خلکو خلیفګان کړی په تاسو کې څوک چې ایمان راوړي او خیراتونه وکړي نو هغوی له غټه بدله مقرره ده او دا په تاسو څه شوي دي چې په خدای پاک ایمان نه راوړئ حال دا چې رسول مو دی خبره ترابلی چې تاسو په خپل رب ایمان راوړئ او بل دا چې الله هم تاسو نه لوز اخیسته دی که تاسو ایمان راوړل غواړئ یعنی وعده هم کړی الله هغه دی چې په خپل کامل باندې صفا صفا آیتونه را نازل کړی دي چې تاسو د تیارونه رڼا ته راوباسي او الله په تاسو ډیر مین او مهربان دی او دا په تاسو څه شي وی چې دا الله په لار کې خرڅ نه کوي سره د دې چې اسمانونو هم زکا ټول به آخر خدای پاک ته پاتې کیږي پتاسو کې هغه کسان د نورو سره برابر نه دي چې د غټات نړوم به خرڅونه کړی دي فتح مکه یادې او جنگی دي دي, دي. دغه کسان په مرتبه کې د هغه خلکو نړۍ روچت دي چې ورستو یې خرڅونه کړی دي او جنگی دي دي, دي. او مونږ د نیکه لوز خود ټولو سره کړی دی او الله ستاسو د کارونو نه نو خدای پاک به ورله په سو سو چند سیوا کړي او د خوخی بدله به ورله ورکړي هغه ورځ هم د یاد ساتلو قابل ده چې ته به مؤمنان او مؤمنانې ویني چې د ایمان خپل رڼا به تر نوړان دي او خی اړخ ته خوریږي نن تاسو ته زیره درکو الله به ورته وایي د داسې باغونو چې د هغې لاندې به ولې بیږي تل به پکې اوسېږي او هم دا غټه کامیابی ده دا به هغه ورځ وي چې درغلان او درغلانې یعنی منافقان به د ایمان خاوندانو ته وایي چې مونږ ته لږ انتظار وکړئ چې مونږ هم ستاسو د نور یعنی د رڼا نه څه پیدا والو ورته به ویل شي چې تاسو پستانه لاړ شئ یعنی واپس نو هلته ځان له رڼا ولټوي نو د دوانو ټولګو ترمنځ به یو دیوال راخ کې شي چې پکې به یو ور روغ وي یعنی یو ور به پکې جوړي چې دننه غاړې ته به پکې رحمت وي او بهر اړخ ته به ترې عذاب وي درغلان به مؤمنانو پسې چغې وهي چې اے خلکو ګنې مونږ تاسو ملګری نه وو هغوی به جواب ورکړي چې وو تاسو زمونږ سره ملګری وي خو ځانونه مو په ګمراهۍ کې بوخت کړي او درنګ ساعت به مو کولو یعنی اسی وخت بم تیراو د مسلمانانو متعلق انتظار کاو چې کله به په حکومت اوړي او شاکمن وای چې ګنې اسلام به ختم شي او غلط ارزوګانو په دوکه کې غورځولې وي تر دې چې د خدای پاک حکم یعنی مرګ را ورسېدو او تاسو غټ پریبي یعنی چلولی شیطان د الله پاک په حق لا په پریب کې غورځولې وي نو نن به تاسو د لاسه هیڅ وز قبلولې نشي او نه د کافرانو نه یعنی دا غو د لاس وزم نه قبليږي تاسو د ټولو ټکاونه دوزخ دی هم دغه دوزخ تاسو ملګری دی او ډیره خراب ټکاونه ده ایګنی په ایماندارو کسانو باندې لا هغه وخت راغلی نه دی چې دا هغوی زړونه دي د الله نصیحت ته او په حق راغلی دین ته تیټ شي یعنی ښکته شي او د هغه خلکو په شان نشي چې په خوا ورته کتاب ورکړی شوی وو نو چې مودې پرې واوړې دي نړونه سخت شو او په هغوی کې ډیر کسان اوس هم بد عمل دي یاد ولرئ چې الله پاک دام زکا د دا وچېدو نه پس بیا را زرغونوي مونږ تاسو ته پرانستی مثالونه ځکه بیان کړی دي چې تاسو پر ځان پوه کړئ بشک خیرات کون کی یعنی نارینا او خیرات ورکون کی یعنی زنانا او څوک چې خدای پاک له په اخلاص قرضه ورکوي نو د هغوی صدقه به څو چونده زیاتول شي او ډیره ښه بدله به ورکې دي شي او چا چې په خدای پاک او داغه پر رسولانو باندې ایمان راوړی دی هم دغه خلک رښتینی دي او خپل رب سره گواهان دي د هغوی به خپل خصوصي بدلوي او خپل خصوصي رڼا به وي او څوک چې کافر شو او زمونږ آیاتونه دروغ وګڼل نو دغه کسان دوزخیان دي